بسم الله الرحمن الرحيم باب المحذوف والثابت والثابت من حروف المد اوس درته هغه سيزونه ذکر کوي د حروف مده چې کوم ځای کې حروف مده ثابت وي او کوم ځای کې حروف مده حذف کیږي او د دې پوره وضاحت موږ څه شي کې کړو په قاعده کې کړو که تاسو یادي د حروف لمحذوف من الواو والياء احکامات د پاره د محذوف چې حذف کړي شوی ختم کړي شوی من الواو والياء د واو او د یا نه د دې احکامات په جن چې واو یا حذف شوی ان کان قبل ساکن قد اتیا او دا واو او یا کله حذف کیږي چې کله د ساکن نه مخ کې راشي اے واو یا مد یا مد دا چې ساکن نه مخ کې راشي نو حذف کیږي کنه لکه قل نهبطوا الف مد حذف شو يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته سورة شورا سلیرشتم آیت ته نو پدې کې اصل کې دا څنګه ده يمحو قواو سره هغه تاسو قران کې وکړو نو ور سره ډول کې شوی نه او بل لفظ د صالح په صورت تحریم څلورم آیت کې راغلی استقر معنی ثابت څه ده وصالح المؤمنین واو پکې ډوري کله شوی هم نه ها حج ومن أربع أربع الوالد ينال ثم مطلب يؤتي النساء ايه د خدای له مخکې چې کوم پنځه ځایونه ذکر کړل په دې کې دا واو څه کېدو حذف کېدو دین علاوه چې قران کې کوم ذکر راځي نو هغه ځکه واو بای لکه يمحو الله ما يشاء ويثبت هل تواو شتا بیا دی وای هغه دې درته ذکر کوي چې پاره کې یا حذف کیږي وصلنا وقفا شپاړس ځایونه ذکر کړي سو که وقف کې او که وصل کې حذف وي اولنې ځای کم دی یؤتی یو یؤتی النساء په سورته نساء 146 آیت کې راځي وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما نو هذا حج وروم سورۃ روم کې مرাজি 53 نمبر آیات ته اے سورۃ روم کې 53 دی سورۃ حج کې 54 صحیح شو روم کې دا ده ومان ته به هاد العميان ضلالتهم او سورت نمل حتی اذا اتو علی واد النمل دی هر وادي سره څه شي اواز ده پکې نو یوناد صحیح شو الکه واد څلور ځای راغله دی یا ور سره نشته و ور سره خو ځل شوی دی نو بنه وقف کې نو وصل ننجي الذي في يونس تغني النظر ننجي الذي في يونس دلته شرع کې ذکر کړی سورته قاف کې یو سل وختمایت ته یوم ینادی المنادی من مکان قریب نو دا یناد کې د اشاره کوي هغه زید سورته قاف 41 نمبر آیت ته یناد معنی دی आवाज وکړي شي ننجي الذي في يونس ننجي په سورته یونس 103 آیت کې کذالک حقا علينا ننجي المؤمنين تغنی النظر سورته قمر 15 آیت ته تغنی صحیح شو یا ته حذف شوی ده یریدنا یا عباد اول الزمر اول لك اولا اولا وارد شوه د معنا راغله ده په اول د سورته زمر کې څه شي دا یریدنا لفظ یریدنا یریدنا یا عبادی دا دی کړکې کولاو یا ثابت ده ها لکه ګوره یؤتی الحکمت من یشاء حالت که تاسو کتل نو یا یې لیکلې ده حذف کړی نه صرف ویل کېږي نه ها وقف کې بیا ویل کېږي دې دې نه پس د ایوه خبره کوي والالف او الف چې کوم دی احذف دا حذف کا ان تصل کته تاړي او تقفي یا توقف کې ته تاړي یا توقف کې من ايها د ايها دریو ځونه کې ما تاسو له ویلو چې ايها کې الف نه ویل کېږي نو وقفا نو واستنه کتارین ام به ايها اته وقف کې نو ايها الف پکې نه ویل کېږي درې ځونه کم دي نو دی وای من ايها الرحمن نور الزخرفي دین علاوه ټول ځایونو کې الف ثابت ته معنا لیکل شوی دی ها الفونه بند کړئ چې ونه سوځي دا اوس کار کوي بجلی کې وأيها حذف ألفا آخرها ثلاث مرات فكن ذاكرها في سورة النور جميعا أيها وأيها الساحر زخرفت لها ثالثها في سورة الرحمن بحفظها من أيها الثقلان شو بیا دې نه پس دې ذکر کړي هغه و الفونه تاسو قاعده کې تیرو هغه و الفونه چې هغه په وقف کې ویل کیږي او په وصل کې نه ویل کیږي هو الفونه وکړه یاد ورته کړه تاسو مو په ختمونو کې انا السبيل الظنون لكن السبيل ماته به ملاو شو د طالب چې کله لمبر کړه نو په کار د جرد د والو لمبر مشي لمبر کې طریقه دا ده چې لکه څه لمبر د دماغ ورپسې ډایرکټ پیریډ نو چې روټۍ دي طالبانو ته واچو خپل مور سره کینه لوخي دي راجم کل ابه یو طرف له ګټ کې کی چورګه دا پیریډ والم مازیګر د چکر په تیم کې بدلو خو ویندم نمبر دې مو کو سبق هم درنه لانړو او فائدہ دی وک چې په هفته کې ستا یو ورځ نمبرې ا سبق ته پکې نه دا بل څنګه نمبرې طالب چې کوم مقصد ته راغلی سبق دی دا به دی په هیڅ حالت کې نه پریدي کم طالب چې سبق ته راغلی سبق نه وایي پیریډ کې نشته بس دغه پوښتنه چې وخت ضایع کیږي لګیا دی هغه والی کونو سو اورای واثبت ان وقفت لا انتصلي دغه غلط څه ها انا نه ده انا ده وجه کنه دا د مصنف غلط لیکل او ورته وایي څنګه لیکل ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شيخ عبد الرحمن إن شاء الله أنتم بخير كتبت في الكتاب سلسبيل الشافي في باب المحروف والثابت من حروف المد وأثبت وقفت لا انتصلي أنا هذا ليس أنا اکتب انا ولکننا بکهف تنجلو. ها انا وقف څه کې څنګه ده انا هلکه چې مرګ له لګرنګو کوي اکدي نه چې راځي هي پکې زیات کړه کنه سر کې ولیکونه ودی ته پکې دا نستعاو لا یکون ځکه زیات کړی چې دا اصل کې پدې کې دا تنوین نون ساکن دی د کم کدا په صورت د څه کې لیکل شوی په صورت د تنوین په صورت د نون ساکن په صورت د تنوین کې لیکل شوی نو خلک به دا شک وکړي چې یاره دا خو نون ساکن ده نو وقف به هم په هغه شان کوو چې لنسفعن او لنکونن لیکونن وایي نه وقف به هغه شان کې څنګه چې لیکل شوی نو دی وایي لنسفع ولا یکونن والسبیل ومع ومع سمعنا په دې کې دوه وجې دي اول به کې اثبات الالف کې او بیا به کې حذف کې څنګه به شي دا دا کې سلاسل کې دی هغه څه کې رسو نو چې دې کې هغه سبیل نه سلاسل دی وفي سلاسله او په سلاسله کې حذف و اثبات بوقف حصل حذف د الف راغله اثبات د الف هي په کار د جداسي ویلې وي چې اثبات و حذف اول اثبات ته پکې کنه الف او بیا سلاسله سلاسل پوهیږي کنه پوهیږي حصل حاصل شوی واثبت الياء التي في جمع في الجمع وقفا لدى مواضع اي سبع او يا ثابتك هغه یا چې په جمع کې ده دې کې درته وایي جمع مذکر چې کله مضاف شي هغه اسم ته چې په هغه باندې الف لام وي جمع مذکر چې ته مجاز مضاف شي هغه اسم ته چې په هغه باندې الف لام وي او جمع جمع مذکر به تاسو ان شاء الله په نحو کې پیژنئ یو اسم دی چې هغه ته وایي جمع مذکر او هغه مضاف شو یو بل داسې اسم ته چې باغی الف لام نو اوس د جمع مذکر سالم نه نون غورځېدو او یا یې پاتې شو نو د غیاب څه کې وقف کې به او وصل کې به نه واثبت الياء التي في الجمع وقفا اغه یا چې په جمع مذکر سالم کې د وقف کې ثابت پرېدا لدا مواضع عن اي سبعي لکه سورة مریم 93 آیت کې راځي الا آت الرحمن عبدا نو چې وقف ته کې څنګه وي الا آتی دارنګي سورة حج 35 آیت والمقیم الصلاة چې وقف کې والمقیمی سورة بقره 196 حاضر المسجد الحرام حاضری سورت مائدہ ایک نمبر آیت غیر محل الصید غیر محلی دارنگی سورت قصص یو کم شپیتم آیات محلکی وما کننا محلک القرآ ادو زیونا سورت توبہ کی رازی دویم آیات او دریم آیات واعلموا أنكم غير معجز الله فاعلموا أنكم غير معجز الله معجزي وشي كنا څوک به باب الابتداء بحمز الوصل ابتداء په حمز وصل باندې باقی هغه کوم یا چې په طرف کې راشي هغه تفصیل ما قاعده په اخر کې کړو ها چې بیا په طرف کې راشي یا بس څنګه ضمه اصلي هغه کې ضمه لکه دریم حرف باندې چې ضمه نو هم یو اصلي به مضموم راوړو وقصره ادا هم دې وصلي باندې کسره وایا هم دې وصلي باندې کلا دا تاسو ویلو ها واکسره ان یفتح ويكسر او يضم بعارضين اے حمزه وصلی به مکسور ای کلا چې دریم حرف باندې فتحی یا کسری یا په ضمه د خو ضمه اصلي نه بلکې ضمه اثنين کي واسمين او په اسمن کي وفي ال فتحه او په لام تعريف کي وردي فتحي ال کي ها الف لام چې راشي چرته کنه الحمد په دې کې به فتحي قدلني لك من بعد وصيه النساء بلا لا قدلني الدين کوم ذکر راوړل الدين الف لام نه کنه په فتحه ده څه شو الدين ائتو کې بسنګ وای ابتدا چې کې ایتو حمزه په یا ساکنه بدل شي کلا بی بی بی ایتونی په ایتونی سره ایتونی چې کله وای څه کوي ایتونی به وای واو یا به په واو سره بدل کی او تو مینا په واو به بدل شي دا مې درته ویلو په قاعده کې ذکر شي قاعده کې داشته کنه ګوره پکې وته خود پکې ست قاعده کې د دې 55 صفحه دا فلیو دل دې ته نه درو قاعده کې پنځه مثالونه مې راغلي ذکر کړی وی ګورئ بیا